من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم د دې آیتونو په شان نزول کې یو قول حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو قول د عبد الرحمن ابن زید رضی الله تعالی عنه او په دې تونو کې الله جل جلاله د مشرکانو او دا شانت د يهودو خبائث خباستونه ذکر کوي چې دا سور خطرناک خلک دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ارشاد ده فرمای چې کله يهودو حضرت يحيى عليه السلام شهید کړ بیا د شام د نصارا نصاراو د حضرت يحيى عليه السلام انتقام اخیست د يهودو بني اسرائيل او په عراق کې یو مجوسی باچاو دا هینوم بخت نصر یا خدا مشهور بخت نصر ده یو بل د دې تک په تفسیر اصطلاح کې بخت نصر ثاني وایي او دا مجوسی بادشاہ هم د ځان سره ملګری کړي نه ساراو او نه ساراو بادشاہ دا غینم طیطس یا طیطس دا غی په مشتوب کې بیا نصاراو حمله وکړله په دې بیت المقدس باندې چې بیت المقدس باندې حمله وکړله نو يهود مغلوب شول ډېر يهوديان قتل کړل دې پښتنه سره او دې نصارا او تورات اوس وسول هغه ته ور واچول بیت المقدس هغه کې خنزیران واچول مردار مردار خنزیران پکې واچول او د انسان دا ګنګي نور نجاستونه هغه بیت المقدس کې واچول ډیر زیره پکې لږ نو دا بیت المقدس ډیر وخت سارا اوسه هغه په قبضه قدرت کې کله چې رسول الله مبارک په پیغمبري باندې مبعوث شو او خلافت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته اوس بارل شو هغه به شام او بیت المقدس فتح کړ ویلی ول بیا دا مسلمانانو په قبضه کې د مؤمنانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو په قبضه کې دا نصارا وتشتول به زغلول بیا په دې منځ کې دا غالبا 400 هجری کې بیا د یورپ عیسایانو بیا بیت المقدس باندې حمله وکړه به بیت المقدس ونیول سل کاله دا بیت المقدس د دوه په قبضه کې د نصارا د مسلمانانو یو حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی هغه بیا دو سره مقابله وکړه جګړه ور سره وکړه او بیا عیسایان پسې دا نصارا پسې واخستل عیسایان او اوس بیا د بنی اسرائیل قبضه کې تقریبا بیا د نو الله جل جلاله ان دا چې بیت المقدس ته دار الله جل جلاله د عبادت زیو او نصاراو خراب کړي نو د مدینه منورې نصاراو د خپل اسلافو په دې قصه او په دې په حرمتي د بیت المقدس باندې خبرو په دې قصه بیانول باندې سباق نه راړل بلکې په دې قصه به خوشالېدل دا ډېره خده ځکه په دې کې د يهودو تذلیل او د يهودو ذلت چې موږ په شاخستلې دي او یا عبد الرحمن ابن زید فرمای چې دا آیاتونه د مکی مکرمه د مشرکانو په باب نازل شوی دي ذکر مکی مکی د مکی مکرمه مشرکان ویلي چې اصل دین زمونږ ځکه يهوديان هغه په عیسایانو باندې رد کړي عیسایان په يهوديانو باندې رد کړي معلومي کې یوم تکنه اذا تعارض فتساقط یوم صحیح نه صحیح کوي مونږ الله جل جلاله ته تاسو چرته سي تاسو هم خلک چې ماته معلومي شپږم کال د هجرت په اند خبر به ان شاء الله خپل محل کې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب ولیدل چې زو زما صحابه بیت الله شریف کې تلار شو التدیر پر امن فضا کې موږ توافونه او عمره مسجد حرم کې عبارتونه او بعض صحابه سرونه کلکړي وي او بعض صحابه کټکړي وي قصي کړي صحابه کرام ته پیغمبر اسلام دا خو بیان نو صحابه او جذبه جوړ شول بس هغه ول چې بس دې خوب تابع ده چې څه کار اوس اوس پجو خیر صحابه تیار شول او د دې خوب سي مصداق پتم نه لګیدل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په شپږم کال هجرت باندې او پیغمبر علی السلام خبره تفصیل سره ان شاء الله خپل محل کې راځي روان شي د مکی مکرمه د مکی مکرمه مشرکان د پیغمبر اسلام او صحابه کرامو د عمره او د طواف او د بیت الله د طواف کول د عبادت کول منع د حدیبی په مقام باندې منع کړ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام د بیت الله شریف په طواف او عمره او عبادت لپاره نه کوم دې نتیجې کې وصلح او شي چې هغه مشهور صلح د حدیبیه ده هغه تفصیل خپل ځای کې راځي ان شاء الله کومونو نسو بیا د هڅه مرکم دې نږدې نو هغه به چې نبی رسول الله سلام را واپس شو بیا په نم کال هجرت باندې پیغمبر اسلام لاړو د مکه مکرمه فتح شو ده الته کې بیا چې کوم ده طوافونه پر امن تلکیه سره عمره وسولې بار تقدیر نو دا د مکه مکرمه د مکه مکرمه مشرکان ته وایي چې تاسو خو هم څه د خلک خو نه چې الله بیتا دی الله کو هغه په عبادت باندې آبادیدل تاسو یو لوی جلیل قدر پیغمبر او داغي صحابه عبادت ته پرې نه کوته بلکې پیغمبر صلی الله چې په مکه مکرمه کې دوه وکړ د وخان هغه ور باندې اچول لري کله به نو کار پیروان د نبی رسول الله والسلام مبارک جسد باندې اچول قسم قسم تکلیفونه رسول الله مبارک چې کوم مساجد الله چې الله جمعتونه مساجد د سره ملکي ايوس کر فيها چې یاد کړی شي فيها په دې جمعتونو کې اسمه نوم دی الله په توحید باندې اسم د الله په توحید باندې وسعا او کوشش کوي فی خرابها فخرابولو د مساجدو کې الله وی دا ظالمان انجام دار په دنیا کې هم رسوا په آخرت کې هم رسوا اولائک دا ظالمان ما شان لهم مناسب نه د دولره اي يدخلوا چې داخل شهاده مساجد له الا خائفين مگر چې دوی به یریدون کې وي الله نه نو مطلب دا ده چې څوک جماعتونه آبادی د جماعت حق دار چې په خشوع خضوع سره لکه ور داخل شي دا هو د مؤمنانو په شان کې دار څوک مساجد آبادی ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفين عن الله خاصه بل تا نه دي او یا مراد دا ظالمان دي چې دا ظالمان مناسب نه دول چې داخل شي د دینه بعد مساجد د مسلمانانو الا خائفين عن المؤمنين د مؤمنان نه ویریږي او یادار چې د دوه په زړه کې به یو قدرتی خدایي خوف جماعت ته بنځي بیا تنس الله وی لهم خاص دو د پاره په دنیا په دنیا کې خیج رسوایی ده ذلت ده غلبوا وقتلوا واخذ منهم الجزيه مخلوق شو داخله مشرکان مغلوب شول نبی صلی الله فرمایل مشرکان جزیره العرب نه وشړي مشرکان يهود او نصارا د جزیره العرب نه وشړي وقتلوا او ډیر قتل کړی شو او چا چې ایمان اسلام نه راړل نو هغه نه جزیه واخیستل چې ټیک سول باندې مقرر نه دا ویل چې ومن اسلم ممن منع مسجد الاقصى یا بیت المقدس بلکې عام مساجد ذکر کړل لکه څنګه چې تعظیم د مسجد حرام مسجد نبوي بیت المقدس تعظیم فرض ده لازم ده واجب ده دا شرط تاسو دې پراچ کولو دې مسجد تعظیم هم د شرط تاسو لازم البته دا بیل خبره ده چې لوی بزرګي مسجد حرام ته حاصل ده یو من په 1 لاک باندې بدلی بیت المقدس او مسجد نبوي کې یو لمس 50000 باندې بدلی بعض علماء بیت المقدس کې 25 باندې بدلی خدا مفتی شفیع سماره په قران کې د دوړو 50000 ذکر کړی دي یو منځ په 50000 بدلیږي ځکه پیغمبر علی السلام فرمایي چې د دې دوی مساجد نه سوا بل مسجد ته وبکر نه وسړي یاره از اجماع کې زه مونږ نه کومه په بل جمعه هغه ډیر فضیلت لري نبی اسلام فرمایي تاسو د سلا تشد الرحال تاسو بشتري متړي چې پراچه کالي کې زموږ نه کوم دې جمعه کې ذکر دا وړو کې جمعه او کو بوګ دې سره التزاویه له فرض کې زاویه نه التزاویه نه ټول زاویه زاویه له کوم کوم ته موږ نه کوم چرته ده بلال جمعه ته موږ جمعه بلال نه کوو بلال یا د مدرسې مسجد ته نه بلکې په دې محلې باندې بل دې جماعت آباد ول لازم دي کبل جماعت ته دې قسم ګناګاری کې وکړه ځکه په جهاري محلې والو باندې په خپل کور آباد ول ضروری بولی هم د کشان د خپل مسجد آباد ول ور باندې بعض خلک د دوچ شیخان چې وکنه زه ول د دوچ شیخان وایم د دوچ شیخان نه او د تخت فعال کبیر لوی جماعت هر هغه صورت چې په هغه سره ذاکرین او المنسکون کې د ذاکرینو په ذکر کې چې کوم د خلل راځي د مسکون کو په هغه مانځ کې خلل راځي هر دغه صورت د ناروا ده مثال په تور تلته خلک په مانځ وی لاړ او دلته یو د وچ شیخ دغه تلاوت شروع کی شروع کی ته وچی شي چې خاص کې تجربه خبره نه پوهیږي نو دا هغه ته تلاوت شروع او یو قاری باسط لهجه په کې چولی دا قران اگر کنه قران پاک تلاوت دا جایز ده دا یو څه دلته خلک په مانځي ویلار البته یو بل ذکر به جهر کې ترکی قادریه شریف یا چشتی شریف کې چیرې نه وای مرید سوی ده او لګي دا په زور زور ناری لګي چې یو یو کلمې تیری او د خلک په ذکر په منځ باندې لګي یا باید خلک خفي تسبیحات کوي حتی فقها او دومره لیکلي چې سړی ویدوي خو بولې او یو سړی د هغه په مخ کې په زور زور تلاوت کوي دا تعالی ګناګار کوم مسلمان ته ضرر ورک المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمانانو چې دا هغه د زبان او د لاس د ضرر خپل معافي ته کې تلاوت وکړي خلک یې خوب نه وباسي سمجھ ګراله نو هر هغه صورت بعد خلک په جمعه کې شور او شغب لګولې خلک په مانځي ویلاړي خلک په مانځي ویلاړي او دا د هغه سب کې ولاړ او شور شغه لګولې کنه دا زمونږ جمعات کې خلک موږ په منځونو باندې لاړ بهر یو لوی میله جوړې خاص په دې نو جوانانو خپل سین ځوانانو دا نو جوانانو کرکټ ناراضي جمع ورته تیر یو شور شغه لګا زمونږ مفتي صاحب خو غوسه ورته کوي چې منی نه یاد نه سوچ کړه راځي خبر دا ټول دا دا خلک د الله د دې قانون د قران پاک په دې فیصله باندې ظالمانو کې رسول داخلي او یو خو ظالم یو ډیر ظالم خدای په کو ته پورا سخت ظالم ویل لوی ظالم ده خطرناک ظالم په بعض اوقاتو کې خو موږ دې خلک چې کړی راځي چې واضح وي او بیا دې ډول او باجه درته ولګي غانه بچانه خلک په منځ ویلای یقینا موږ ډیر وخت جمعه کې حیران شو خدای وسوله ده دې دې کسانو ته الله ازلم ویلې ده خلک منځ باندې تفسیر راخستري د ټول صورتونه راخستري جمعه کې خلک موږ کې تلاوت کې ذکر او افطار کې او دا د صاحب واده ده او ډول او باجه راوستل او درځه درځه نه خلولې تاسو په خدای باور وکړئ چې په درې مورز باندې خالص سره د هغې سړي چکړی د خدای په مصیبتونو مبتلا یې ولې د خدای د کور بې حرمتي یې کړې ده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د دې تعظیم فرض د واجب ده د الله بیت د الله د عبادت کمره ده او پرې کې الله بندګان نه دي خدای ته ویلاله او ته ته ویلاله نه خدای ته مو درې کله ما غانه بجانه واو دا ډېر خطرناک خبره هم د کشان ته د جمعه رنکور د چې کار سره په جمعه کې کوي چې هغه جمعه ته باندې ظاهري صورت سره مون ادم رنګ دا هم تفصیل کړی دی چې دا دی ضرورت نه لګول پر څه کار کې چې جمعه پلان شي ظاهري صورت پلان شي دا رنګون کې هم ظالم د ازلم د لوی خطرناک ظالم او همدا کشان د جماعت کې د کار کول چې په هغه سره خلک د جماعت نه منع شي چې مله دې جماعت نه ضرورت کې چې کوي خبرې نو دا سړی چې د د وجنه خلک د جماعت جمله نه راځي جماعت پریږي د سړی ازلم لوی ظالم الله وی دا لوی ظالم په دنیا کې به هم رسوا کیږي په آخرت کې به هم رسوا کیږي هم د کشان ته یو سړی نه هغه په جمعه کې د حرکت کوي د افعال کوي د کردار کوي چې د هغه په وجه باندې خلک خو جمع راځي خو کم شي کم شي جماعت کم شي کمزوري شي د جماعت وال مسجد وال نو دا سره الله وی اسلم دا لوی ظالم نتیجه سره په دنیا کې امر وسو په آخرت کې امر وسو الله جل جلاله رحمه فرمایي پیغمبر اسلام حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمایي په قیامت علامه ده څه د قیامت د قرب چې رانږدې علامه ده چې زمونږ له مسلمانانو مساجد او ظاهر ډېر خولي خایسته وي په حقیقت کې به ویراج یا اوس کوم د منځلې په کې د زمونږ تاسو د سرحد مساجد خو الحمدلله د خدای کرم د خدي پنجاب ته لاړ شي جمعه ډیر خلک ډیر نهایت خایسته خو مستون کې پکې پیغمبر اسلام فرمایي د قرب قیامت علامه ده مساجد او بظاهر ډیر آباد کوی به جوړ کړي نقش او نگار به ډیر مخدار حتی بعض مساجد کې پنجاب کې هیڅ لګیدل لیکن مستون هیڅ کم نه پکې پنجاب باندې د خدای رحم وکړي الله دې فضل ور باندې وکړي زه تلم پنجاب لړیر اوس فریم ترې نه اوس کاله مې کله کله مخ کې تلم کشمیر کې زمونږ دوستان ته ولاړل یو هغه یو مسجد په هغه وخت کې تقریبا 25 لک روپۍ ور باندې لګنن نه تقریبا 14 15 کاله مخ قسم په خدای زما جیت ورته اردن شوم یو قالین پکې پراتو نفلونو دوره مزرا کول زړه مې چې بس تک پکې واړه واړه دوره مزیدار اور خون کې قسم د سوزه باندې ولې ولې کې بیا پرې په نابس تاسو راحت فرمایي نو نبی صلی الله فرمایله قیامت د قرب یو علامه ده چې مساجد به ظاهر آباد او باطن کې به ویران او جمعه د دې لپاره چې الله ذکر پکې شي تلاوت پکې شي منځونه پکې شي حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد ده وی د انسانیت د شرافت د پاره شپږ سيزونه پکار دي درې سيزونه په کور کې سړی مقیم وي او درې سيزونه چې سړی مسافر شي دا د انسان د شرافت سيزونه چې په انسان ته الله شرافت ورکړي عزت ورکړي چې په کور کې وي اولنې اولنې سي تلاوت کلام تاسو نه وایي حضرت علي وایي رضی الله تعالی عنه هغه ولي وایي غته چې ویلي غته رسول الله مبارک رسول الله مبارک چې ویلي الله ویلي د انسان په کور کې چې پاتې کیږي د شرافت ته حاصلول لپاره څو خبرې دي درې اول تلاوت ته کلام پاک څومره ډیر چې کی تلاوت ته کلام پاک د الله کلام تلاوت زمونږ د مسلمانانو په کورونو کې ډیر په باقاعدګي سره د اخبار مطالعه کیږي موږ ګورو بالکل نه قضا کوي ازو دا ملګر ته د اخبار مطالب لکه نسوار نشه ده چې وینه پوری طاقت نه کیږي ولیکن باقاعدګي سره په ډیر کورو کې په تلاوت سره کیږي په شب او ورځ کې یو آیات هم نه پڑھاوي د تاسو سوی نه دا چې د قران پاک تلاوت نه کوي د شرافت پر دې کې به شرافتي بیا خو به غیصلیت پکې ختم شي به زناورتوب راځي څه مشکل را دوم چیز هغه د مساجد آباد انسان کې ال شرافت راځي چې کله د مسجد آبادی کوشش وکړي په خپل راځي نور کسان هم دعوت ورکړي د مسجد آبادی کوشش کوي ظاهر هم آبادی باطن هم آبادی په عبادت سره بندگی او دریم هغه دا چې دا دوستان ملګری یو جمعیت جوړ کی جماعت جوړ کی په دې نیت باندې چې موږ به الله د دین خدمت کوو د الله د دین مثال تاسو پراچه کالونی ده په دې کې د الوستان یو جماعت جوړ کی چې موږ به د جماعت خدمت کوو او د الله د دین خدمت وکړو پیله خدمت خدا را چې څوک مانځل نه راځي راځي چې ولا ورته ګشت وکړو چې ولې نه راځي څه تکلیف وتا چا نه خفه ته کوم کلیوال نه خپه چا نه خپه راځه چې موږ د هغه سره خوشحال ولې ما زه څو عذر کې چې موږ سره عذر کې زاله او ختم نو د دوستانو یو جماعت جوړول چې هغه د الله او د الله د دین مدد وکړي د الله او د الله د دین لپاره کار وکړي په هر محله کې اوس موږ د جماعت کې دا جماعتونو کې دا صدر زودان عیب صدر زودان زه اوس کاچی ته تلو یو مسجد کې لوی بورډ نه کېدلې ما سره بل ملګری مې دوه کوم سم حکومت جوړ کړی صدر ته نائب صدر ته سیکرټری له پنانه سیکرټری له پلانې لوی میله وته خبره ده د دې لپاره چې یو یونین جوړ شي چې زمونږ د خلک مانځل ولې راځي بډاګان ولې راځي څو سره بیماران چانه خفه دي ترغیب ولا ورکې نو جوالان ولې مانځل نه راځي سبای مانځل ولې نه راځي څه کړ دا هو پلانانو باندې باقاعده کې سره غونه ذمہواری او خپل بشه بری مانځل سره ولې د دې طریقې سره پیغمبر اسلام فرمایي چې دا دوی خبرې حذر کې راشي سوق ممکن وي ان شاء الله شرافت انساني ورته حاصل شي حضرت علي فرمایي رسول الله تعالی او په سفر کې د شرافت درې خبرې یو دا چې تا کومه توشه ځان سره وړي ده کومه توشه هغه په فقیرو مسکینانو ساکیانو باندې وخوره هغه باندې وخوره کومه توشه تا سره یې دوم هغه سره خوش اخلاقی سره ملاوېدل د سره خو چې په سفر لاړ شي ټول درد د په دماغ کې ځنه بار بچای تندې کې پر کوګه لړار خبر نشو خو دې کې جګړه راستو کې البته انت مزاج پکې خو چې د شریعت حدود نه پکې بهر نشي سمجھ تعالی خبره تعالی نو د مسجد دا د د انسان د شرافت لپاره په اقامت کې سره ممکن زو خبر تلاوت تکرار پاک کو وکبنک دا دې چې تلاوت کلام پاک ډېر واجبه نشه ده ته ډېر یو مزیدار نشه ده د چې لغونی اول سری هغه کنه یو مخ تلاوت وکړي بس چې سبا به وي چې راته دوه مخ ذکر شوی بس به وي چې را درې مې کړو اخیر سړی یو داسې کیفیت جوړ کړ په ورځ کې تلاوت کول دا ډېر عجیب عجیب اسمه د قران زموږ شان ډېر عجیب اثر ده راځي واسه نو کله چې تلاوت کې د قران پاک تلاوت وکړو واده ده جمعه صاحب ده ان شاء الله او د جمعیت په جوړو د پراشه قانوني کې تاسو دا جمعیت جوړ کې ملګری دا ساتیا چې څوک منزل نه راځي لکه لالا ولي منزل نه راځي کاکا منزل ولي نه راځي یو نو جوان لکه ته ځوان خدای خدای درکړي منزل ولي راځي منزل جمعه صاحب ده ور په کار دا خدای کور ده د ترغیبي خبرې ورته وشي ان شاء الله تاسو کور بیا تاسو الله رحمتونه بنازلي په اتفاقی او بالکل ختم اتفاق پر راځي او دي اعمال سره انسان چې کله شرافت پکې راشي نو به انسان ایمان محفوظ شي اعمال هم محفوظ شي یو بل ضرر نه محفوظ شي او ایمان د دې قران پاک چې الله په عبادت باندې محفوظ کیږي یو کې سره تیار شولا بس هو بیا بس کو ان شاء الله یو کتاب لیکل ډیر مزیدار واقعا ده هیل کلی چې زموږ تاسو د ملک یو نوجوان ډیر ذهین طالب علم پوه سره و هغه چې د خپل تعلیم نه فارغ شو دا واورې دا ځوانان دی واورې لکه وای دا د خپل تعلیم نه چې فارغ شو نو ته په یو بهر ملک یورپین ممالک کې ځان لپاره ملازمت کو غوښتل اپلای وکړه درخواست ورکړه هغه چې درخواست منظور شي هغه ملک تلار نو په هغه ملک یو کمپنی او سافټویر هغه کمپنی کې چې کوم دی مقرر ته ملازم شي نو چې کانو یې کمپنی و په هغه کې یو عیسائی جنې لړکی ورته یو ورته یو عیسائی لړکی هغه به هم راتلله نو خامہ خا دفتر کې به دواړه کې نستل نو د دواړو جان په شان وسو خپل منځ کې وینه محبت پیدا شو تاسو له قران قران د مشان اثر وګورئ دې سړی څه کار دې ایمان څنګه محفوظ شوی اخیر دې سړی دا اراده وکړه دې طالب علم ملازم چې دې سره باندې کاوسی نو دی جنې پلارو ورونو هغه ته چې کوم ده خبر واستولو ترجمه مې تیر کړ کنه خبره واستولو چې دا جنې ماته په نکاح نو پلار مور وی چې څوک دی مذهب اعتبار سره دا خو مسلمان دی دین نه مسلمان کوي نو اخیر دی نوجوان ورته ویل چې څه شرایط وی ما باندې اب ټول زه منظور کوم ستا پلار مور چې شرایط لري اب زه ول منظور کوم او پوره به کوم چې ما ته په دې کار دی خل لار تل اول شرط دا اول شرط چې د خپل رشتہ دارانو پلارانو مورانو سره خپل قطع تعلق کوي هغه سره ته هیڅ قسم رابطه نه دوم دا چې دلته ستا کوم ملګری رشتہ داران او ساتیان دي دي کنه هغه سره به هم تعلق نوي او بل دا چې دغه خار کې چې دا ته اوس اوسېږي ستاري عايشه پکې دا په پرېګل دې نه وبل دې چې ته به مونږ خاله وکور نشي د جنکی چې چې د پلارو مور کور ده هلته کې وکور نشي او بل دا چې دا کله چرچ لذي ته په فرصت دي دوه بالکل ټیک ته خبر نکاح وسو نکاح وسو د کلی د دې محلې نه اچانک دا نوجوان غایب شي کور کې خلک راځي چې چرته دا خبر نه دي کوم ملګری دې ساتيان دي هغه خبر نه دي دې خو حالت د څخر خاطر کور نیولې دې کې دی وایي دا نوجوان دې کې دوه کاله تیر شو څومره دوه کاله دوه کاله بعد اچانک سبعی ټیم کې دا نوجوان خپل اصلي کلی تر پراچه کالو ته مثال په تور راغی دلته چې د جماعت قیمت وکتلو انا که چېرته ته خو بالکل ورکې د اسمانه راوپېود لکه د ځمکې نه راووتل ته خو هېڅ پته نه لګېد نو ته یې اجازه کوم بیا به باسي خبره درته کوم پېښه ده او داسې وشوه د بعد کې امام صاحب راغی هغې ته خبره وکړه دا کیسه یې ټوله ورته تېره کړه چې هلته مونږ لاړو نو زه داسې کیسه وه خو لیکن ما کتابونه وو په هغه کتابونو کې سبق غتو ولا یو کتاب چې قران پاک دی الله کلام هغه ما ځان سره ته کیوړ خو چې کله به زه دفتر ستلم او د شنه کتاب ته مې وکتل ما ویل دا به ما درک کلام دا خو زما د خدای کلام او بس ډیر شوق سره مين سره به یو نظر ور باندې واچول او دا به مې چې دا زما د رب کلام دا خو د الله کلام دی دا خو قران پاک دی چې کله به واپس ته ملازمت نه لرم بیا من بیا ورته وکتل ما به ای هی دا خو زما د رب کلام ده دا خو د الله کلام ده دا خو د الله تعالی قران پاک ده او زه څومره بې وفا یم زه د نفس غلام یم چې ما زه په کوم روان یم او دا د الله کلام دې طریقې سره به هره ورځ دا خبره تلو راکړه یو ځل چې د دفتر نه رااله چې کو تر هغه نه سم زما خو معمول ده چې قران پاک باندې یو د مینې او شوق نظر اچول او دا خبره به مزړو کې زوتول چې دا خو زما ده کلام ده دا خو د تعالی کلام اجرا دا ورځ شین کتاب موجود نه ډیر خفصوم نو ما وی دی بی بی ته ویل چې اته شنو غته ولا کتاب یې خو هغه څه اخی ویل چې بس مالن دا کو صفای کوله نو هغه کتابونه چې نه څه پڑھاوي او نه څه پڑھاو هغه ټول یکټه جمع کړه کوړه کرکټ کې واچول هغه ځکه نو کوزه به ما بدن باندې یو بجلی راغله هغه خو دې کړل لا تراله او ما منډه کړ چې منډه په کړل قرآن پاک حالت په ګن کې پروت روان مې خپل خپل سینې سره په ګلار و سم و نه واخیستل په هغه راتي سکه یې سه اذا طلب پاګلانو په شان منډي وایي ما ورته دا دې مالي الله کلام ده زما ده رب کلام ده کله چې تاسو تلاوت کوئ د قرآن پاک د سینې پورې نشي شوق سره مجلس د سړي زړه ته دی راحت رسیږي ځکه دا دی الله کلام دی الله دا دا دی الله کلام دی الله کلام دی الله صفات د سنې پورې ونیسي مزه درله درک کنه نو دی د سنې پورې ونه بو سګالې مو وخت ډیر په احترام سره دی بيبي ما ته سلام او کلام په شان منډه وې دا چې مجرم یې لوري پاګلی ما ورته دا زما دی الله کلام ده زما ده رب کلام ده د قران پاک کلام چې الله د خدای تعالی کتاب ده وزارت نه اچھا تاکي اوس هم د مسلمانۍ جراثیم موجود دي تاکي اوس هم د مسلمانۍ جراثیم موجود دي خو درېګه سم پلار او مور ته وای دې دې په کې سورواخي روانه سره پلار کړو زه راوته دغه دا مې الته په خو زړه تعالی او جمعه تعالی په دې الله د خوشاله ول لپاره چې الله د راضي کول لپاره په جمعه کې تاسو طرف ته مزارې کړئ ما ما ما وبخ ما له بخشش ما له مختلط او حالان کې چې مخکې ما مخکې دې نه چې زه دې خدي سره نو ما دا شراب مسکلي دي د خنزیر غوښه می خوړلې دي او د خلې سره زو چرچونو تسلم خو زما هغه یو نظر چې قران پاک مې کوله زما ایمان باطن کې محفوظ کړي او دا چې ولا نو الله جل جلاله دا کلام پاک زموږ ایمان حفیظ ده زمون ایمان حفاظت کوي کوم ایمان ایمان به محفوظ کیږي او بالفرض تقدیر کافران چې دا واوري هغه اسلام راړي نو دا ډیره طویله وزه موضوع ده چې په دې باندې باس کو ډیر وخت والی الله جل جلاله په قران پاک باندې زموږ د ایمان حفاظت کوي چې دې موافق عمل وکړي